او په قرآن او په سنت باندې فیصله کوي او الله سبحانه وتعالی وایي تر هغې پورې دا خلک مسلمانان او مؤمنان نه شي جوړېدی تر څو پورې چې قرآن او سنت فیصله کون نه یي مقرر کړی د ځان دپاره په هغه شخړو کښې او په هغه اختلافاتو کښې چې د دوی په منځ کښې واقع شوي دي کله چې په دې دور کښې الله سبحانه وتعالی احسان وکړو رحم او کرم یې وکړو په دې ایت باندې به مونږ دا دواړه ډلې پېش کړو، دوه ډلې شولې اختلاف کوونکي. اوس په دې ایت چې پېش کوو دې کښې اوله جمله ده. محترمو ستاسو مخکې ده او تاسې په خپله باندې وګورئ الله سبحانه وتعالی وایي ولن ترضا تر هغې پورې نه راضي کېږي ستا نه ای پېغمبره چې ته د دې کفر ته کفر وایې او اسلام ته حق وایې تر هغې ستا نه نه راضي کېږي که تا د دې قانون ته د دې دین ته حق ویو او تابع شول او د دې قانون دې ومنه بس بیا به درنه راضي کېږي سعودي ملکونه وغیره او دغه تنظیمونه دا د غلامانو غلامان دغه بیمانو ته وې چې تاسو دا اعلان کړی چې قل ان هدی الله هو الهدا دوی خو اقرار کوي چې موږ پاکستان سره ایران سره هندوستان سره دوی خو اعلانونه کوي چې موږ د دې د مفاداتو خلاف نه یو نو ما لک من الله من ولي ولا نصير دلته اوس را ځو چې د یهودو او نصرانیانو د هندوستانیانو د پاکستانیانو د دې مرتدو فرنګیانو خواهشات څوک مني محترمو یهودو چې د دې کومو ادارو سره مرسته کوي نو ضرور د هغو یو خواهش به یې منلی چې زمونږ دیموکراسي او جمهوریت دا ومنئ او اسلام چې کوم دی دا د ترهګري او دهشتګردي او څومروي دا ومنئ نو دا یې ورسره منلي چې خلافت اسلامي د منځه ړنګ شي او دا مسلمانان مجاهد خپلو کښې ونښلي اوس دا څوک چې خلافت اسلامي پسې ژبې خوځوي او تورې خوځوي دې دیو د دغو فرنګیانو خواهش منلی او که نه دی څوک چې د ایران سره ولاړ دي نو ایران چې پیسې ورکوي نو دا په څه ورکوي چې تاسو او تابعداري څوک کوي خلافت اسلامي والي کوي او که نه دا خلافت اسلامي پسې چې څوک خولې خوځوي چې دې ته خوارج او دې ته تکفیران او باغیان وایي که ده یې کوي نو محترمو خپل محبوب پیغمبر ته الله وایي که تا د دې خواهشاتو تابعداري وکړله پېنځمې جملې ته راځو او د شپې ځان سره کښېنئ او دا آیات نه د اول د بسم الله د اعوذ بالله نه راواله تر والناسه پورې په هر آیات باندې ځان او دا خلافت اسلامي والا تلئ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلمو تسلیما که تاسو دا آیاتونه منئ خو راشئ که نه چې موږ سره اختلاف دی وسيستمر هذا الاجتماع وتشتد الفتن والمحن حتى يكتمل الفسطاطان ونكون على يقين أن الله سينصر عباده المؤمنين عباده المؤمنين یو لور ته د امریکا په مشرۍ د ناټو د سازمان د لسګونو هېوادونو په اسلحو طیارو تجهیزاتو او امکاناتو مجهز جنګیالي د وطن ساتنې د کفري شعار تر نامه لاندې د سیکولر او جمهوري لادینه نظامونو د بقا او تضمین په دفاع کې د اسلامي خلافت د سرښندونکو په وړاندې جنګېږي او بل لور ته د اسلامي امارت بدناموونکي هغه جنګیالي چې په اختطاف قاچاق اخلاقي فساد چور چپاول غلاو او نورو ناروا کړنو بوخت دي او واک ته د رسېدو او د اسلام د سپېڅلي دین د بدنامولو د پروژې تطبیقوونکي مشران یې اوس د آیسای په دلالۍ د ایران چین او روس سره کلکه دوستي کوي او د دغه کفري هېوادونو په وسلو امکاناتو او تجهیزاتو د اسلامي شریعت مخه نیسي او ناکامه هڅې کوي چې په ټوله نړۍ کښې د پاکو ازادو په خپلو پښو ولاړو او د ټولې نړۍ د کفارو او طاغوتي رژیمونو سره د اسلامي دولت د جنګېدونکو سرخندویانو مخه ډب کړي موږ د روس او امریکا مرتدو ملیشو ته اخطار ورکوو چې موږ ته زموږ د ربالعزت ذات مرسته کافي ده او هېڅکله به تاسو په دې تړونونو موالاتو او مرستو چې د کفارو سره یې په ډېره سپین سترګۍ تر سره کوئ زموږ حوصلې او مورال ضعیف نه کړئ بلکې ستاسو دې ښکاره ارتداد او اختلافونو موږ کې ایمان نور هم قوي کړ ای متدینو ولسونو با احساسه ځوانانو د سوي روسي چین او ایران سره په دوستۍ به اوس هم تاسو دا لنډغر مجاهدین بولئ او د امریکا په تیارو او ټانکونو مجهزه وطن خرڅوونکي اردو به اوس هم تاسو وطن ساتونکي بولئ بس بسم الله الرحمن الرحيم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم محترم مسلمانانو ورونو زمونږ او ستاسې مهربان رب مونږ او تاسې ته ډېر تاکید سره دا خبره کړې ده چې یهود او نصارا او مشرکان نه غواړي چې په تاسې باندې د رب د طرف نه کوم آسماني خیر را نازل شي که د الله رب العالمین دې ارشاد او دې فرمان ته موږ او تاسې فکر وکړو دا زموږ او ستاسې نه دا تقاضا کوي چې موږ په دې خبره باندې ایمان ولرو او باور پرې وکړو چې کفار زموږ او ستاسې خیرخوا نه دي د زموږ او ستاسې دپاره هېڅ قسم خیر نه لټوي بلکې دا زموږ او ستاسې دښمنان دي او په موږ او تاسې باندې هېڅ خیر نه دی پېرزو د دې وجې نه په دې باندې یقین وکړئ، په دې باور وکړئ چې په نړۍ کې چې څومره کفار دي، دی چې څومره حرکتونه د مسلمانانو په منځ کې کوي، دا یې ټول د خپلو مقاصدو او د اغراضو د خپلې دښمنۍ د تطبیق دپاره دي. هغه که په هر نوم باندې وي، که د صحت په برخه کې وي، که د تعمیر او د بیرغونې او د نوې ابادۍ په برخه کې وي، که د تعلیم په برخه کې وي، هر حرکت چې د مسلمانانو تر منځ د دی دی، نو دا به په مقصد باندې بنا وي. او هغه دی د خپلې دښمنۍ د پاللو دپاره کوي که دی له ظاهره نار قسم رنګ ورکوي که ورته خیرخواهي وایي او که ورته بشردوستي وایي دا به دښمني وي مونږ او تاسې سره او که په دې خبره مونږ او تاسې ایمان ونه لرو باور پرې ونه کړو نو دا خبره مستلزم ده په دې ایاتونو باندې کفر او انکار لره دا به ډېره د خطر خبره ده کوم ایتونو کښې چې الله رب العالمین مونږ ته کفار دشمنان معرفي کړي دي په مختلفو نومونو باندې کفار مونږ او ستاسې په منځ کښې حرکتونه کوي خپله دښمني پالي او مونږ او تاسې ته داسې رنګ را کوي چې مونږ ستاسې دپاره کار کوو ستاسې د ګټې او د خیر دپاره د هغې د جملې نه یو پروژه چې دی په مخ باندې وړي او مونږ او تاسې له پې دوکه را کوي او په حقیقت کښې هغه په شاتو کې د زهرو د ورکولو په معنا دي، هغه د واکسینو تطبیق دی. واکسین که د هر مرض دپاره وي، که هغه د شېري وي او که د تیتانوس وي او که د پولیو فالج وي، د ټولو اقسامو په اعتبار سره واکسین کوم چې دا کفار دلته تطبیقوي دا زمونږ په دین کې حرام دي او د دې تطبیق بندول په کار دي او مسلمانانو لپاره د دې مخنیوی په کار دی. دا په دې وجه باندې چې یو خو د دې حقیقت خراب دی، واکسین په خپله په خپل ذات کې یو بد شی دی، یو ناکاره شی دی، یو میکروب دی، یو زهر دي او دویم دا چې د دې د تطبیق پروسه چې ده دا بلا شی نقصانات لري د مسلمانانو لپاره چې د همدغه نقصاناتو لپاره دی د دې واکسین د تطبیق دا پروسه شروع کړې ده نو د ذات او د حقیقت په اعتبار سره که واکسین د څېړنې لاندې ونیسو نو موږ او تاسې پوهېږو چې دا یو زهریله مواد دي او په دې کې داسې مواد استعمال دي چې هغه انسان بې غیرته کوي د انسان د مروت او د شهامت هېڅ وژني مردانۍ کمزوري رامنځته کوي او بالآخره د نسلونو د انقطاع او د شامتوب سبب ګرځي دا د هغه چا د نظره چې هغه په خپله په واکسینو کې ښکېل نه دي، خو څوک چې په واکسینو کې ښکېل دي او د دې تطبیق لپاره هلې ځلې کوي او دې کې لګیا دي، د دې لپاره کمپاینونه کوي او په دې کې منډې وهي، نو د هغه د نظره چې د واکسینو کوم تعریف دی، په هغه تعریف باندې همدا واکسین یو حرام شی دی. د واکسینو د تطبیقوونکو د نظره واکسینو تعریف داسې دی چې دا د اړوند د ناروغۍ نیم ژوندی میکروب دی چې په تطبیق سره د بدن دفاعي سیستم د ژوندي میکروب په ضد مقاومت پیدا کوي دې ته هم توجه شته دی دا هغه نیم ژوندی میکروب دی چې په تطبیق سره د بدن دفاعي سیستم د پوره ژوندي میکروب په ضد مقاومت پیدا کوي د دې مطلب دا دی چې دا خلک را لګېدلي دي او د تیتانوس یا د شیري یا د پولیو میکروب یې جوړ کړی دی چې نیم ژوندی دی او نیم مړ دی دی یا د انجکشن د لارې نه یا د خولې د څاڅکي د لارې نه دغه میکروب بدن ته داخلوي چې کله دا بدن ته داخل کړي نو وایي د بدن دفاعي سیستم را پاڅېږي د دې مقابله وکړي نو دا خو نیم ژوندی دی د بدن دفاعي سیستم د دې مقابله وکړي نو بیا چې کله ژوندی میکروب بدن ته داخل شي نو د هغې په مقابل کې هم دفاعي سیستم مقاومت کولی شي دا د دوی خپل تعریف دی چې د دې واکسینو کوي، نو د همدې تعریف له مخې د واکسینو شرعي حکم دا دی چې دا زموږ په شریعت کې حرام دي، وجه دا ده چې کوم ژوندی میکروب چې د هغې له وجې نه دا واکسین تطبیقېږي، د هغې داخلېدل بدن ته یوه احتمالي خبره ده، کېدای شي دې بدن ته داخل شي، کېدای شي د مرګه پورې هم دې انسان ته دغه میکروب داخل نه شي، ډېرو خلکو واکسین هم نه دي کړي او بدن ته یې دا میکروب هم نه دی داخل شوی. دویم دا چې د دې میکروب اثر هم په بدن کې احتمالي دی، کېدای شي چې دا واکسین دا میکروب بدن ته داخل شي خو اثر ونه کړي او دا کوم نیم ژوندی میکروب چې د واکسین په واسطه بدن ته داخلې د دې داخلېدل خو یقیني دي که نه نو د یوې احتمالي خطر دپاره یقیني خطر برداشت کول او یقیني خطر ته غاړه ورکول دا جرم دی دا نه شرعاً جایز دي نه عقلاً جایز دي او نه د طب د مخې او که څوک ووایي چې دا میکروب ضرر نه لري او هغه ژوندی ضرر لري نو مونږ وایو چې دوو وجو نه دا ضرري دی یو وجه دا ده چې دا په خپله میکروب دی په خپله زهر دی په خپله یو ګنده شی دی او بله دا ده چې دا مصنوعي شی دی مصنوعي مصنوعي دوا چې بدن ته داخله شي نو که د یو مرض لپاره استعمالېږي نو جانبي عوارض لري نو بیا چې میکروب هم شي او مصنوعي هم شي نو د اصلي ژوندي میکروب نه د دې ضرر او خطر بدن ته ډېر دی او دوامداره دی که هغه اصلي میکروب بدن ته داخل شي کېدای شي چې هغه د بدن یو غړي کې نقصان راولي یا بدن باندې وقتي تصور ته به را شي، بدن باندې دانې را وخېژي او بېرته ختمې شي، لیکن دا میکروب چې کوم دې وجه نیمه ژوندی میکروب جوړ کړی دی مصنوعي، دا چې کله بدن ته داخلېږي نو دا دومره دوامداره او موقتي جانبي عوارض لري چې دا د انسان د مرګه پورې د انسان سره به وي. نو د یوې خوا نه هغه میکروب چې اصلي ژوندی میکروب دی د هغې داخلېدل احتمالي دي، بېرته داخل شي ضرر یې احتمالي دی. بیا که ضرر هم وکړي نو ضرر یې موقتي دی دایمي نه دی او هر چې دا میکروب دی چې دوی بدن ته داخلوي د واکسین په نامه باندې نو داخلېدل یې یقیني دي خطر یې یقیني دی ضرر یې یقیني دی او ضرر یې دایمي او همیشه دی اګر چې موقتي ضرر هم لري موقتي ضرر یې څه شی د ماشوم ته چې کله واکسین تطبیق شي ماشوم کې تبه پیدا کېږي بدن یې سور کېږي، هغه غړی پړسېږي چې کوم کې واکسین تطبیق شوی دی او بې خوبي پیدا کېږي او ماشوم مسلسله ژړا کوي چې دا د ماشوم صحت ته نقصان ورسوي او دایمي عوارض یې هم شته یو د هغې نه د بدن د حرارت زیاتوالی دی چې دا بدن د حرارت د عدم اعتدال دا په خپله مریضتیا ده دویم زر بلوغ ته رسېدل پکې دي ماشوم ډېر زر بلوغ ته رسېږي او بیا ډېر زر بوډا کېږي د واکسینو ماشومان وګورئ چې هغه ډېر زرې ږیره هم را شي او ډېر زرې ږیره هم سپینه شي د سر ویښتان هم سپین شي او ډېر زر بیا بوډا مي کمزوری مي چا چې واکسین نه دي کړي هغه مشران سپین ږیري تاسې وګورئ چې هغه شپېته کلن بوډا هغه د دې وخت د یو هلک چې واکسین ورته شوي دي د هغه د پېنځلس کلن او د شل کلن هلک په مقابل کې قوت د هغه زیات وي د بدن نو دا بدن هم کمزوری کوي انسان زر بلوغ ته رسوي زر یې بوډا کوي او شهواني ځیرکتیا هم پیدا کوي چې دا سبب د عیاشۍ دی او دارنګه ذهني وروستوالی پیدا کوي انسانانو ذهنونه وروسته کوي او خرابوي نو په دې کښې داسې بنیادي مشکلات او بنیادي ضرورونه شته د دې وجې نه د یو مسلمان ورور په حیث باندې ټولو مسلمانانو خویندو ورونو ته زما پیغام دی چې د دې ځارو نه خپل ماشومان وساتئ او په دې باب د دښمن د غولوونکو او تېرېستونکو تبلیغاتو نه مه متاثره کېږئ په دې باندې باور وکړئ چې دا کفار زمونږ او ستاسې دښمنان دي والله لازم دی زمونږ او ستاسې خیرخواهي نه لټوي قرآن کریم یې مونږ ته وایي چې دوی نه غواړي چې په تاسې باندې د الله د طرف نه یو آسماني خیر را نازل شي نو دی به تاسې ته څنګه خیر در ورسوي الله رب العالمین مونږ او تاسې ته فرمایي چې دی هېڅکله ستاسې نه نه راضي کېږي تر څو چې تاسې د دې د دین تابعداري نه کړې ولن ترضا عنک اليهود ولا النصارا حتی تتبع ملتهم او که دی وایي چې دا یو وقایه ده او مونږ وقایوي تدابیر نیسو د پالج په مقابل کې او د شیري په مقابل کې او د ټوخلې په مقابل کې چې دا پراخه نه شي نو مونږ وایو چې دا یو څو مرضونه چې تاسې انتخاب کړي دي چې مونږ د دې د وقایې لپاره واکسین استعمالوو نو هغه مرضونه چې تاسې را پیدا کړي دي او تاسې د هغې سبب ګرځېدلی هغه ایډز دی هغه د خنځیرانو افلونزا ده هغه د مرغانو افلونزا ده اسباب هم ستاسو په لاس کښې دي او همغه اسباب استعمالوي دا مرضونه هم تاسې منځ ته راوړي دي د دې علاج ولې نه کوئ د زنا په بندولو سره د ایډز مخه ولې نه نیسئ د لواطت او د همجنس پرستۍ په بندولو سره تاسې د ایډز مریضتیا ولې نه بندوئ په اصل کې په هغې کې د ده خواهشات پوره کېږي او دلته د دې وقایې په نامه باندې دی خپلو اهدافو او خپلو مقاصدو ته ځان رسوي که نه نو په دې مرضونو کې چې د کومو دپاره واکسین تطبیقېږي په دې مرضونو کې فالج خطرناکه مریضتیا ده د دې خطر هم د ایډز نه کم دی ایډز یو وژونکې او یوه داسې مریضتیا ده چې هغه د هر شي نه ډېره خطرناکه ده او د هغې میکروب دا هم ډېر زر سرایت کوي نورو ته خو دی د هغې د مخنیوي دپاره فکر نه کوي چې د هغې مخنیوی او د هغې وقایه دا یو شرعي مسله ده د زنا مخنیوی او د لواطت او د همجنس پرستۍ او د حیوان پرستۍ مخنیوی دا د علم مخنیوی دی خو دی د هغې لپاره لګې دي اسباب لټوي او د فالج یا د شیر یا د ټوخلې دې عادي مرستیاګانو لپاره دی واکسین تطبیقوي دا ډېره عجیبه خبره ده چې مهلک مهلک مرضونه د هغې د پیدا کولو اسباب دی لټوي او یو عادي مرض د هغې دپاره دی ډېر زور کوي چې دا ختمول غواړي او دې دپاره کمپاین په کار دی واکسین په کار دي د بلې خوا نه تاسې دې ته فکر وکړئ چې دی د جیټ په بمباریو په ډرونونو په مختلفو طریقو سره د مسلمانانو په هېوادونو کښې د ښځو د ماشومانو ژوند واخیسته او د ډله ییزه توګه باندې مسلمانان مړه کړل مشران یې هم شهیدان کړل کشران مړه شو شهیدان یې کړل زنانه په کې شهیدانې شولې نو یو طرف نه د ماشومانو ژوند اخلي او ضایع کوي او د بل طرف نه د ماشوم د پښې غم ورسره دی چې فالج ورته ونه لګي په دې کښې بل مقصد نه شته دی ماسوا د دې نه چې د دې واکسین مضر اثرات په مسلمانانو کښې خورول غواړي او د بل طرف نه د دې نه نورې استفادې کوي د واکسینو د تطبیق نه بله خبره دا ده چې د احتمالي مرض د مخنیوي دپاره که وقایوي تدابیر ونیول شي د اسبابو په منځه وړلو سره لکه پشخانه استعمال شي د دې دپاره چې ماشه انسان باندې کېنني د اوبو ډنډونه ختم شي د دې دپاره چې ماشې دې پیدا نه شي او د صفایي خیر وساتل شي د دې دپاره چې میکروبونه بدنونو ته انتقال نه شي نو دا جایز ده، خو د دوا استعمال د وقایې لپاره دا مناسب نه ده، لکه یو سړی دی چې هغه وایي چې زه یو ځای ته سفر لرم، په دې سفر کې به زه مزل کوم، دې مزل کې امکان شته دی چې زما پښې درد وکړي، نو ته راکړې یو دوه دانې پرسټامول چې زه دا واچوم خولې ته او د دې په واسطه باندې زما د دې احتمالي درد مخنیوی وشي. کوم درد چې احتمال لري چې د هغې مخه ونیول شي نو دا هېڅ طبابت یې نه قبلوي عقل یې نه قبلوي او دا په شریعت کې هم نشته دی نو د دې وجې نه د احتمالي مرض د مخنیوي لپاره وقایوي تدابیر شته دی لیکن د دې د مخنیوي لپاره وقایوي دوا استعمال دا نه د عقل تقاضا ده او نه د طبابت تقاضا ده او نه د شریعت او د دین تقاضا ده نو دا د واکسینو یوه برخه وه چې د ذات په اعتبار سره او د حقیقت په اعتبار سره واکسین یو ناولی شی دی او مسلمانانو لپاره په کار ده چې د دې نه ځان وساتي او د دې مخنیوی وکړي نور اجازه ورنه کړي چې د دوی د ماشومانو په خولو کښې دا ګندګي واچولی شي د بلې خوا نه د واکسینو د تطبیق پروسه چې ده دا په خپله د یو نړیوال استخباراتي پروګرام یوه برخه ده او دا یې هغه برخه ده چې د داسې خلکو په مټ باندې دا په مخ بیي چې هغه خلک په خپله هم نه پوهېږي چې زه د څه دپاره او د چا دپاره دا کار کوم په دې باب لږ وضاحت واوره اول دا چې دوی د دې لارې نه د ټولو مسلمانانو احصایه ټولوي دنیا کښې چې څونه مسلمانان دي په اسلامي هېوادونو کښې نو د هغې احصایه ټولوي چې دا ټول څونه مسلمانان ژوند کوي په اسلامي نړۍ کښې چې د مسلمانانو په کورونو کښې چې څومره ماشومان پیدا شوي دي په دې کښې نارینه څومره دي زنانه ښځینه څومره دي نو دا د دوی یوه لاسته راوړنه ده استخباراتي چې په ډېر اسانۍ سره ترسره کوي او په دې کښې د جومات د لسپیکر نه کار اخلي دارنګه د جومات د ملا امام نه کار اخلي او دارنګه ستاسې د خپلو اولادونو او ستاسې د بچو د ځوانانو نه استفاده کوي د جومات په لاسپېکر کې اعلان کېږي او اعلان هم دغه درباري ملا کوي او د کلي ځوانان بیا د واکسینو د بکسو سره په کوڅو کې ګرځي دوی په دې لړ کې خاصې پرمې ډکوي چې دا پرمې د واکسین مرکز ته سپاري او د واکسین په مرکز کې دا تولید کېږي او بیا د نړیوال مرکز ته ځي او د هغه ځای نه نړیوال استخباراتي مرکز ته لېږل کېږي. په خپله دا د واکسینو د تطبیق پروسه یو استخباراتي شبکه ده او یو استخباراتي پلان دی، نو دا برخه د واکسینو په تطبیق کې د معلوماتو هغه برخه ده چې د پلان جوړونې لپاره وضع شوې ده. د همدې لارې نه دا معلومات چې کله جمع شي او نړیوال استخباراتي مرکز د جوړ شي نو هلته هغوی بیا رالګېږي او د دغه نوو ماشومانو دپاره د یهودي کولو د عیسوي کولو د سیکولر کولو جمهوري کولو دپاره پلانونه جوړوي چې دا په څه طریقه باندې دا خلک ګمراه کړي او بېدینه یې کړي د دې لپاره په نړیوال بانک کې تخصیص بېلوي، د دې لپاره په خارج ملکونو کې عیسوي ماشومانو په لاس باندې چانده کوي او دارنګه هلته بکسو کې پیسې اچوي او بیا همغه فنډ او همغه پیسې راوباسي او بیا بېرته رالېږي د مسلمانانو ملکونو ته او دلته په هغې باندې د مسلمانانو د بېلارې کولو د ګمراه کولو لپاره کار کوي. نو دا یوه لاسته راوړنه ده استخباراتي چې د دې واکسینو د تطبیق د لارې نه کوي دویمه استخباراتي لاسته راوړنه دا ده چې دی په هغه استخباراتي فارم کې چې د واکسین د تطبیق په وخت څه کوي یو چې تون د هغه چا د نښه کولو لپاره لري چې د واکسینو مخالفت کوي په دې کې دی څو خانې لري نوم د پلار نوم کلی کوڅه د کور نمبر او د واکسین نه د مخالفت وجه چې ولې دا واکسین نه کوي دا مو لري بیا دغه فارم نه د معلوماتو دا برخه هغه استخباراتو ته هم ورکول کېږي چې فعلا د اسلام په ضد کار کوي د مسلمانانو په ملکونو کښې هغوی راله کېږي د دغه مسلمان په نوم باندې دوسیا سي او د ده نور حرکتونه څاري په دې وجه باندې چې دا یو فکري مسلمان دی او د واکسین په حقیقت هم پوه دی نو د دې لپاره چې د ده نور حرکتونه وڅېړي او مخنیوی یې وکړي داسې نه چې د اسلام په اړه د خلکو فکر جوړ کړي نو دا د دې بله یوه خطرناکه استخباراتي لاسته راوړنه ده بله لاسته راوړنه استخباراتي دا ده چې دی د واکسین په بانه باندې داسې سیمو ته خپل جاسوسان ننباسي چې په بله طریقه باندې نه شي ننستلی بیا هغه ځای نه د مجاهدینو او حقپال علماو معلومات راټولوي او د همدې لارې به چیپونه ډرون لیزرې او نور استخباراتي وسایل هغه لرې سیمو ته رسوي د همدې لارې نه د مجاهدینو سیمې جي پیس کوي او بیا په هغې باندې د ډرون، تیارو او د جیټ په واسطه بمبارۍ کوي، نو دا د دې واکسینو د پروسې د تطبیق په اوږدو کې استخباراتي لاسته راوړنې دي چې زمونږ او ستاسې د دین دښمنان یې کوي، خو مونږ او تاسې له دا دوکه راکوي چې یاره دا ستاسې د ژوند لپاره مونږ لګېږي او مونږ سره ستاسې د ژوند غم دی او د ایتونو نه مې استفاده کوي چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا چا چې انسان ژوندی کړ لکه چې ټول خلک یې ژوندي کړل. تاسې خو انسانان تباه کوئ انسانان هلاکوئ د انسانانو روحیه او د انسانانو ایمان ته تیلی ووهئ د بلې خوا نه د واکسین په تطبیق کښې د مسلمانانو د شرعي او اسلامي ارزښتونو د پښو نه لاندې کول موجود دي هغه دا چې اول په دې پروسه کښې چې د دې وس وشي ښځې او سړي د واکسینو د تطبیق په کمپاین کښې سره ګډوي دویم که په دوامداره توګه یې وس ونه شي نو په یو وخت کښې ورته ایمرجنسي اعلانوي او په ډېر چل او دوکې سره د واکسینو په ټیمونو کښې د ځانونو سره ښځې راولي او په درېیم قدم کې به اعلان کوي چې مونږ ته هغه رضاکاران په کار دي چې د ځان سره رضاکارې ښځې راولي. څلورم د واکسینو په دفتر کې چې ایچس په نامه باندې یو تن سړی یوه ښځه دا حتمي او لازمي هغې ته تنخوا هم جدو ورکوي او هغې ته اسباب او وسایل هم داسې برابروي یو خاص دفتر وله ورکوي د همدې لارې نه بیا د روغتون په انګړ کې د ډاکټرانو سره یو ځای د کار کولو لپاره ښځې اماده کوي او په تدریج سره دا مسلمانان د عیاشۍ په لور بېي نو په دغه طریقه باندې دا د واکسینو د پروسې په تطبیق کې د کفارو بل چل ول دی او طریقه ده چې غواړي مسلمانان بېدینه کړي او عیاشي کړي او د خپل دین سره علاقه کټ کړي او په خپل رب باندې توکل او بروسې ختمه کړي او په دې کښې دا غټ نقصان دی چې دا د توکل خلاف ده د روغتون د لارې د غربي افکارو، عیاشۍ او د بې دینۍ د خورولو او په دې برخه کې د غربي موسساتو د کار او زیار په اړه ان شاء الله تعالی په بله ناسته کې غږېږو. الله رب العالمین دې موږ او تاسې د کفارو د دسیسو نه وساتي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین. څو فیصد نافذ دی؟ موږ ډېر پلتنه وکړله د خلافت، تحقیقات مو هم وکړله او هلته په شام کښې هم زموږ ملګرې تللې وو د هغوی هم موږ تپوس وکړله ټوله دا خلافت موږ ته داسې حق و حقیقت ښکارېدله د دې لپاره موږ دا کم مشکلات چې موږ ته راغې موږ برداشت وکړله. دا د خلافت اسلامي د سپېڅلي کاروان سره مله لارویان څه خبرې او کوم پېغام لري؟ د خلافت غږ راډیو درنو او قدرمنو اورېدونکو! السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو درنو اورېدونکو! هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو په تن وي. درنو اورېدونکو! کله چې د خلافت ځلانده لمر په خراسان ولایت باندې خپلې زرینې وړانګې را خورې کړې، ډېری خلکو یې د مېلمه په حیث په ډېره مینه او خلوص هرکلی او استقبال وکړ، د مینې، محبت، عاطفې، صمیمیت غاړه یې ورکړه او د هر قسم مرستې، مدد، همکارۍ ژمنه یې ورسره وکړه. خو په مقابل کې یې ډېری خلکو د ماښام ښاپېرکو په شان ملامتیا ویل او داسې یې له ځان سره فکر کاوه چې دا لمر رڼا نه لري، یو بې رڼا مجسمه او ککوړه دی. خو د چا خبره چې د ماښام ښاپېرکو ملامتیا لمر ته هېڅ ضرر نه رسوي او د لمر په رڼا هېڅ تاثیر نه پرېباسي. هغه خلکو چې د اسلامي خلافت د راتګ په وخت کې د مرستې، مدد او همکارۍ ژمنه کړې وه، او دی به په دې کښې اوسېږي لکه څنګه چې دوی په دنیا کښې د ماښام خفرکو رول ادا کړی و. درنو اورېدونکو! په نننۍ خپرونه کښې غواړم چې د هغه ځوانانو له جملې څخه د داسې یو ځوان سره خبرې وکړم چې اسلامي خلافت ته یې غاړه ورکړه. نوموړی شخص ضیاءالاسلام خالد نومېږي. لومړی خو خپل مېلمه ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بس دا فکر موږ ته په هغې وخت کښې پیدا شو کله چې زه سکول کښې وم که نه نو ما فکر وکړو چې سکول کښې ملګري مې وکتل نو هغه چې کوم ټول لوفران وو بیا مې دا سوچ وکړو که چېرته زه فارغ شم نو زه چې کوم دی یو ډاکټر یا انجینر شم نو ما ته به چې کوم دی صرف دنیايي فایده رسېږي او کله چې ما دې ډاکټرانو انجینرانو ته کتل دین غم ورسره نه وو صرف چې کوم دی دنیا او د پیسو دې کښې چې کوم دی مشغول او مصروف وو ما بیا د رب نه دعاګانې وکړې چې یا رب العالمین بس ما خپل دین کې استعمال کړې نو الحمدالله بیا چې کوم دی موږ مدرسې ته راغلو د سکول نه راووتلو او په هغې کښې هم چې کوم دی قرآن کریم حفظ کړو همدارنګې یو څو درجې مې ویلې خو بیا هم چې ووتلې هغه هم د طاغوت لاندې مدرسې وې او همدارنګې دا شیخان چې کوم دی د حق حق به یې پټوو او همدارنګې د حکومت سره چې کوم تعلقات لرل نو موږ بیا فکر کښې شو دا حق بیا پوره موږ حق ته ونه رسېدو نو بیا هم د رب نه دعاګانې وکړې استخارې وکړې او بیا مونږ ته چهلکه خلافت قایم شوی دی او دارالاسلام راغلی دی هجرت چې کوم دی فرض او واجب دی همدارنګه جهاد فرض عین دی نو بیا هم د رب نه دعاګانې وکړې استخارې وکړې او بل ته الله په توفیق او فضل سره چې کوم دی هجرت هم وکړو ولله الحمد والمنه ضیاالاسلام صاحب څنګه مو دا ضرورت احساس کړ چې له خلافت سره یو ځای شئ بس دا فکر او الله رب العالمين چې کوم دی مونږ ذهن ته واچوه، مونږ چې کله لاندې وو نو کتلم هر قسمه فتنې، مشکلات، فحشيانې، هر قسمه ګناهونه او غلط کارونه روان وو او همدارنګې خپلوانو کښې به يو مرتد او يو خبيث وو خو د مجبورۍ نه به چې کوم دی سره ملاوېدلې ځکه بله چاره نه وه او همدارنګې زياتر خلکو ته هم چې کتل بس خوراکونه حرام وو نو مجبورۍ نه به چې کوم دی خامخا ته حرام خوراک به کوو مونږ او همدارنګې د الله لپاره الولاء والبراء سمه نه کېدله قالوا ولم تکن ارض الله واسعة فتهاجروا فیها فاولئک مأواهم جهنم وساءت مصیرا نو دې ایت نه معلومېږي چې ګوره څوک هجرت نه کړي هغه جهنم ته ځي نو د دې فتنو نه اخر په تنګ باندې راغلو استخارې مو کړې او د رب نه مو دعاګانې وکړې او بس د الله په توفیق سره هجرت مو وکړو الحمدلله دلته دومره سکون او دومره خوشحالي ده چې د هغې اظهار ته نه شم کولی قسم په الله د ژوند په مقصد او په خوند باندې موږ دلته پوه شو او رب دې مونږ چې دی شهادته پورې په دې باندې استقامت راکړي په دې هجرت باندې او الحمدالله د رب نه ډېر زیات راضي یو ولله الحمد علی ذلک ضیاالاسلام صاحب خلافت ته له راتګه مخکې درسره کوم شکونه او شبهات موجود وو او خلکو کوم تهمتونه په خلافت پورې تړل بس د خلافت نه مخکې زمونږ زړه کښې دا یو شبهه څه ناڅه کېدله چې هلکه دا به په قرآن حدیث باندې فیصله کوي او که نه کوي او خلکو خو ډېر تهمتونه لګول چا به ویل چې د پاکستان مرتد اېس آی خلک دي، چا به ویل د امریکا خلک دي، چا به ویل د ماشومان حلالوي، چا به یو څه ویله، چا به بل څه ویله، خلکو خو ډېر زیات دروغ تړل. تاسو چې کله خلافت ته راغلئ، هغه شکونه مو ختم شو که څنګه؟ او د خلکو خبرې چې د خلافت په پسې یې تړلې، سمې وې که څنګه؟ کله چې موږ خلافت ته راغلو، نو دلته مو ولیدل چې دا خلک چې خبرې کوي، دا ټول دروغ دي او ظالمان چې دي، ځان نه هسې تهمتونه لګوي. خلکو ته حقیقت چې کوم دی ښه ښکاره شوی دی، خلافت چې کوم دی دا د یو طاغوت سره هم تعلق نه لري بلکې ټولو کفارو مرتدینو سره چې کوم دی د جنګ اعلان دی او خلک چې وایي د پاکستان خلک دي دا خو سو فیصد دروغ دي خلکو ته ښه پته ده الحمدلله په دې باندې چې کوم دی د کوټې او پېښور همدارنګې پاکستان کونسلګرۍ دا عملیات چې کوم دی په دې باندې شاهدي ورکوي چې خلافت چې کوم دی د پاکستان خلک نه دي بلکې پاکستان کښې د خلافت نومواله چې ډایرکټ دیني سي او خلکو ته ښه پته ده خو بس هسې چې کوم دی سترګې پټې کړي دي او همدارنګې دا نورې ټولې خبرې دروی دروغ دي دی چې وایي هلکه ماشومان شکوي ته خلافت ماشومانو ته وګوره ماشومان چې دی خلافت مجاهد سره دومره محبت لري چې انتهایي محبت لري او دلته خلکو ته پته ده چې په زرګونو ماشومان اوسېږي چې وژلی نو دا څنګه ژوندي پاتې دي او نور پروپاګنډې چې کوم دی دی ټول دروغ دي دی ته ښه پته ده چې خلافت صحیح دی خو لیکن د په زوره باندې ځان په تعصب کې او په ناپوهۍ کې اچول دی، د یهودو په شان د تعصب کې راغلي دي، ځکه چې کوم د ناپوهېږي شوي دي او هر چېرې زموږ دا شبهه وه چې هلکه په قرآن حدیث به فیصله کوي که نه کوي؟ الحمدلله کله چې موږ خلافت ته راغلو دلته مو وکتل چې خلافت چې کوم دی په قرآن حدیث باندې دلته فیصلې کېدلې، دلته قاضیان موجود وو، قرآن کریم. او همدارنګه یې د رسول الله صلعم د احادیثو موافق او مطابق فیصلې کولې. مجاهد او عام دواړه چې کوم دی خپل شکایت خلافت ته په ډاډه طریقې سره پېش کولای شي. عوام چې کوم دی په مجاهدینو باندې هم شکایت کولای شي. کله چې کوم دی مجاهد نه یو غلط کار وشي، هغې سره ظلم وکړي عوام سره، نو عام چې کوم دی هغه په مجاهد باندې شکایت کولای شي. الحمدلله دا صرف او صرف د خلافت برکت دی مخکې خو امارتیانو چې کوم دی هغه ملکانو ما جرګې کولې قومي مشرانو ما جرګې کولې کمیسیونو ما جرګې کولې قرآن حدیث ما چې کوم دی فیصلې نه کېدلې او همدارنګې یو کس چې کوم دی عوام امارتي او پسونه هم کړو عوام به چې کوم دی هغې باندې شکایت نه شو کولی ځکه هغې قرآن او حدیث باندې فیصله نه کېدلې که نه قرآن حدیث باندې فیصله نه کېږي زورواکي وه زورواکي خپلواکي دا ټول د نارتیانو سره وو بس خپل لاس کښې وو او دلته چې کوم دی په خلافت کښې الحمدلله محکمې شرعي موجود دي قرآن حدیث مطابق فیصلې کېږي الحمدلله ضیال اسلام صاحب که دا راته ووایې چې یو څوک غواړي چې ځان تر حقه ورسوي نو طبعا یو څه اسباب به په لاره اچوي او دغه اسباب به اختیاروي کوم داسې اسباب دي د حق پلټنې لپاره چې هغه څوک چې حق پلټونکی وي د حق تلاش طلب کښې وي دغه اسباب په لاره واچوي او دی تر حقه ورسېږي د حق دپاره اول سبب چې کوم دی فکر او سوچ کول دي چې ته فکر او سوچ وکړې چې حق چا سره دی بیا چې کله ته وګورې لکه مثلاً د خلافت اسلامي باره کښې نو اول به چې کوم دی دعاګانې ډېرې وکړې د رب نه په خالص نیت سره په خالص زړه سره مثلاً د شپې سړی را پاڅېږي د رب نه چې کوم دی دعاګانې وکړي همدارنګې استخارې وکړي بیا په دې باندې صرف اکتفا ونه کړي چې هلکه نن د طاغوتیانو بعضې لشکریان چې کوم دی د خلافت خلاف ویډیوګانې جوړ کړي مخکې وروسته یې کټ کړي هغه ګورې او بیا چې کوم دی دعاګانې کوې چې دا خلافت باطله دی نه بلکې ته راشه د خلافت اسلامي د مشرانو د کشرانو د عمراو چې دی خبرې واوره ویډیوګانې وګوره چې دی څه شی غواړي، څه شی نه غواړي، قرآن او حدیث غواړي که نه علاوه بل څه شی غواړي. نو که چېرته قرآن او حدیث غواړي او ته د رب نه په اخلاص سره دعاګانې وکړي، نو رب العالمین چې دی خامخا په زړه کښې تا ته اچوي. ډېرو خلکو چې کوم دی الحمدلله په دې باندې ذهنونه خلاص شوي دي او بله ډېره ښه وسیله د حق د اسبابو نه چې کوم دی د خلافت رېډو دی. خلافت رېډو کښې الحمدلله قرآن او حدیث او د علماو بیانات چې کوم دی دا اچول کېږي او دې نه الحمدلله خلکو ته پته لګېږي، خلک چې سوچ وکړي چې هلکه داسې یو ډله په دنیا کښې کمه یوه ده چې یو طاغوت سره هم تعلق لري نو هغه خلافت اسلامي دی نو دا سوچ چې کله انشاالله وکړو هغه خپله حق ته رسېږي. ضیاءالاسلام صاحب هغه کسان چې ځانونه مسلمانان هم ګڼي او بیا په خپل دنیوي ژوند بوخت دي او د خپل اخرت او ابدي ژوند څه فکر ورسره نه شته هغوی ته څه ویل غواړې؟ هغې مسلمانانو ته دا ویل غواړم که غواړئ چې دنیا او اخرت فایدې او کامیابۍ تر لاسه کړئ خلافت ته راشئ، قسم په الله دلته د عزت ژوند دی، دلته د ازادۍ او د حریت ژوند دی، د قرآن او حدیث د قید نه بغیر چې کوم دی دلته بل قید نشته، دلته سړی چې کوم دی د ژوند په اصلي مقصد باندې پوهېږي، ژوند په خوند پوهېږي، قسم په الله دهلته تاسو داري کفر کې چې اوسېږئ قانون ټول د چا چلېږي؟ طاغوت چلېږي. او طاغوت لاندې جوړ کوئ، ستاسو د پاسه چې کوم دی نظام، زور، طاقت دا ټول د طاغوت دی او د ذلت، رسوایۍ، شرمندګۍ او په تیارو کښې اوسېږئ نو راشئ مونږ ستاسو د خیرخواهۍ د وجې نه ویو چې هجرت فرض دی او که چېرته تاسو هجرت ونه کړئ قرآن کښې الله فرمایي نه چې جهنم چې کله تیار کړی دی لکه مخکې هم دا ایت ما وویو چې ان الذین توفاهم الملائکة ظالمي انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض او که چېرته ویې ویل چې مستضعفین مستضعفینو کې خو نه راځئ ځکه ښه روغ جوړ یاستئ عذر هم نشته دی لارې ته معلومې دي راتلی شئ او که چېرته مستضعفینو کې نه یاستئ نو ډېر زیات د دې خبرې نه وېرېږئ چې هلکه چېرته اهلالنار کې را نه شئ زما عزتمنو ستاسو خیرخواهۍ د وجې نه مونږ دا تاسو ته یوه وګوره چې د اور نه تاسو بچ شئ نو هجرت وکړئ او د دې خطرناک وعید نه ځان بچ کړئ راشئ قسم په الله دلته د الله رحمتونه، مددونه، احسانونه او نعمتونه وګورئ او د قرآن او سنت لاندې عملي زندګي به وګورئ او دلته د محبت معیار صرف او صرف اسلام دی، قومیت او وطنیت معیار نه دی، دلته د ژوند په خوند پوه شئ لکه د رحماء بینهم عملي مصداق چې کوم دی دلته موندل کېږي قسم په الله ستاسو په حال باندې زموږ ډېر زیات رحم را ځي حدیث کښې راځي رسول الله صلی وسلم فرمایي انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظهر المشرکین رسول الله فرمایي زه برات اختیاروم د هر هغه کس او هر مسلمان نه چې د مشرکانو په منځ کښې اوسېږي که په دې خوشحالېږي چې رسول الله وسلم تاسو نه بس برات اختیار کړي بس قلار اوسېږي لاندې او که چېرته ویې چې رسول الله هم برات موږ نه اختیار نه کړي بلکې مننه خوشحاله شې نو راشئ خلافت اسلامي ته چې کوم دی تاسو هجرت وکړئ همدارنګه بل حدیث کښې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وانا امرکم بخمس الله امرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة نو اول چې کوم دی سمع او طاعت دی همدارنګې هجرت دی جهاد دی جماعت دی پېنځه شیان دي په دې باندې وایي ما ته الله امر کوي نو که تاسو وغواړئ چې د الله او د رسول خبره ومنئ او د پېنځه شیانو عمل وکړئ نو راشئ خلافت اسلامي ته، دارالاسلام ته چې کوم دی راشئ، ځکه تاسو ته خو پته ده چې د الله او د رسول امر چې کوم دی دا څه شی فرض دي، نو تاسو چې کوم دی د دې نه به بچ شئ او بل تاسو به د نفاق نه بچ شئ، ځکه حدیث کښې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبة من النفاق. څوک چې مړ شو په داسې حال کښې چې غزا جهاد نۀ کړی او نۀ د هغۀ نېت کړی دا به چې د نفاق په یو شعبه باندې مړ شو نو تاسو د نفاق نه ځان وساتئ بعضې خلق وایي هلکه مونږ چې کوم دی جهاد لپاره تیاری کوو اراده هم شته خو قرآن کښې الله فرمایي د دوی دا بانه رد کړې ده ولو ارادو الخروج لاعدو له عده وایي که چېرته دوی دې اراده د خروج جهاد ته د وتلو اراده لرله دوی به خامخا د هغې لپاره تیاری کړی او بعضې خلق لا دا وایي هلکه مونږ چې کوم دی دورې نه دي کړې بس دورې وکړو بیا درځو بعضې خلکو یې نه منله موږ چې کوم دی دعوت کوو هلکه د دې داسې مثال دی لکه دارالاسلام مثال داسې دی لکه یو کور په یو کور باندې یو غل را شي مثلا او ته وایې چې ولېږه ولېږه غل صاحب زه چې کوم دی دوره کوم نه نه زه دعوت کوم نه بلکې ته چې کوم دی غل په دې سر ولې دا خبره ورته نه کړې تندی ورولې همدارنګې دارالاسلام مثال هم دغه د اسلامي کور چې کوم دی دا کور مثال لري نو دې نه چې کوم دی دفاع کول مونږ او تاسو ټولو باندې فرض دي نو په کار ده چې مونږ او تاسو دې نه دفاع وکړو دا هسې بانې وانې ونه کړو ضیاالاسلام صاحب هغه کسان ته چې د حق لوري په لټه کښې وي خو تر اوسه نه دي توانېدلي چې پوره حق ته ځان ورسوي او له حق سره ملګري شي او د الله عز وجل سبحانه وتعالی په پوره دین عمل وکړي او اسلامي خاوره له کفارو او مرتدینو له کفري نظامونو پاک دی دغو کسان ته ستاسې پیغام څه دی نو دغې کسانو ته چې د حق په لټه کې دي او په تلاش کې دي عملي قدم واخلي. زما عزتمندو! تاسو باندې الله ربنا ډېر زیات فضل کړی، خلافت یې چې کوم دلته قایم کړی دی او دا موقع مه ضایع کوئ، ځکه دې په ارمان کې ډېر زیات علما او ډېر زیات خلک تللي دي. دا الله رحم دی چې په تاسو یې راوستی دی. همدارنګې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، تلزموا جماعة المسلمین و امامهم. د مسلمانانو جماعت یعنې د مسلمانانو خلافت او د هغې امام چې کوم دی لازم ونیسه نو تاسو دا حق چې څوک په تلاش کړي تاسو وګورئ چې د نن سبا په زمانه کې د مسلمانانو امام چې ټول مسلمانان پرې راجمع شوي دي او هغه چې کوم دی حدود نافظوي قرآن او حدیث باندې فیصله کړي هغه څوک دی ابوبکر بغدادي حفظه الله دی نو هغې سره چې کوم دی بیعت لازم شو د رسول الله صلم په قول باندې خلافت اسلامي ته راشئ او بیعت وکړئ، ځکه چې څوک چې بیعت نه کوي، حدیث کښې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمايي، من مات ولیس فی عنقه بیعة مات میتة جاهلیة څوک چې مړ شو په داسې حال کښې چې د هغۀ په غاړه کښې بیعت نه وي، هغه چې کوم دی د جاهلیت په مرګ مړ کېږي، نو د جاهلیت مرګ نه چې کوم دی که ځان ساتئ، نو راشئ اسلامي خلافت ته ځکه اسلامي ځمکه چې کوم دی دا زموږ ستاسو ټوله مشترکه ځمکه ده دا چې کوم دی تاسو ته نارې کوي تاسو ته اواز کوي چې راشئ د خپل اسلامي ځمکې نه چې کوم دی دفاع وکړئ د خپل عرض او د عزت نه چې کوم دی دفاع وکړئ موږ دا دعوت تاسو ته در کوو دې دپاره چې ستاسو فایده ده پکې که تاسو ونه منله زموږ پکې نقصان نه شته ځکه که تاسو چېرته خلافت اسلامي ته نه راځئ نو الحمدلله رب العالمین چې دی ډېر زیات خلک روان کړي دي الله رب العالمین په قرآن کریم کښې فرمایي کله چې تا وکتلې چې د چا خلاف راجمع شوي دي، خلافت اسلامي خلاف راجمع شوي دي، صحیح شو، نو دې نه معلومېږي دا چې دا حقه ډله ده، امام شافعي قول همدارنګې په دې باندې دلالت کوي، هغه دا خبره کړې ده او همدارنګې حق دپاره بله نښه دا ده چې یزیدون، حق والا چې دی زیاتېږي، خلافت اسلامي ته وګورئ تاسو چې کوم دی الحمدلله ورځ په ورځ زیاتېږي او همدارنګې که بل تاسو دې ته وګورئ چې فیصلې په کم ځای کښې کېږي، نو تاسو چې وګورئ خلافت اسلامي کښې صرف سو فیصد چې کوم دی په قرآن او حدیث باندې فیصلې کېږي. ډېره مننه ضیا الاسلام صاحب چې حاضر شوې او دغه زرین او ښکلی وخت مو مونږ ته را کړ او مرکه مو وکړه ډېره زیاته مننه جزاک الله خیرا السلام علیکم ورحمت الله وبرکات درنو اورېدونکو تر بلې خپرونې چې بیا د یو نوي مېلمه سره ستاسې درانه چوپړ ته راځم په لوی څښتن تعالی مو سپارم والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ګرانو اورېدونکو دا اوس زموږ د نن شپې نشرات هیله ده چې د خوښۍ او پاملرنې وړ به مو ګرځېدلي وي سبا مازدیګر څلور بجې چې د دري نشراتو او پېنځه نیمې بجې ماښام د پښتو نشراتو لپاره ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږو تر هغې مو په څښتن تعالی سپرو والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته